د يهودو د اعتراضات او د شبهات جوابونه قران کریم ذکر کول نو د دې په شبهات کې پنځمه شبهه او اعتراض داو چې موږ ستاسو نبوت او پیغمبري ځکه نه منو چې ته د نسخ قائل نن یو خبره کې او سبا بیا بل کې نو ته په خپل کار کې متردد یې نو ستاسو نبوت او پیغمبري نه تسلیمو نو دې آیاتونو کې داغي جواب کیږي چې دا نسخه او احکام بدلیدل دا د الله رب العالمین د قدرت نه او علامه ده الله په هر یو شی باندې قادر او قدرت والنه او بیا ورپسې آیات کوي چې الله له بادشاہي د اسمانونو او د زمکه ده نو الله بادشاہ دې زدا غد حکم تابع يم مال چې څنګه حکم کوي هغه پسې روانيږم د خیریت نه مراد دا دی چې ثواب او فضیلت ډېر وي دا سه حکم را نازل کو چې دا غي ثواب او فضیلت ډېر وي ځکه په شریعت کې دا سه احکام شته چې د ځنې ثواب سیوا او ډېر دی دا غي په مقابله کې د نور ثواب او فضیلت لږ کم دی دارنګ د خیریت نه مراد دا دی چې مصلحت پکې ډېر وي سہولت پکې زیات وي اسانتیاي پکې او د مثلیت نه مراد دا دی چې په عمل او ثواب کې خود مخ کې سره یو حکم برابر دی خورست حکم چې راغې نو او حق بالمصلحه دی د مصلحت سره ډیر موافق نه نو اعتراض به ناراضي چې دا غي مثل راړي نو بیا نسخ له ضرورت ده چې او مثلها یاد هغه پشان بل حکم را نازل کو نو اعتراض را دي ظاهرا چې بیا نسخ له ضرورت شو چې یو حکم د لر کو دا غي پشان دی بل راړو فدی آیات مبارکه کې د نسخ ذکر راغی امام بغوی په معالم التنزیل کې ذکر کړی چې د نسخ په لغت کې دوه معنی دي یو په معنا د تحویل او د نقل سره راځي یو شی د بل ځای نه نقل کول نسخ الكتاب په عربی کې دی لوي چې یو کتاب نه په بل کتاب کې لیکلو کې دا غیغه مکتوب او علم دی را نقل کو بل کتاب لا نو په دې معنا باندې قران کریم ټول بیا منسوخ دی معنا ته لیکل شوی دی د لوح محفوظ نه او دویم نصر راځي په معنا د رفع سره عرب وی نسخت الشمس الظل نور راغ او سوره ختم کو پورته کو نو فدی معنا سره د نسخ معنا د نسخ معنا دا شوا چې یو حکم شریعت را لېګل دی خرست بل حکم راغی دا مخکنه پورته کی ندی وجنه امام زرکشی او امام سیوطی رحمت الله علیه البرهان او الاتقان کې د نسخ معنا درته کوي چې رفع الشارع حکما منه متقدما بحكم منه متأخر چې شارع مخکنه حکم پورته کی او داغه نرست حکم رولي بیا دنس په قران کریم کې درې سورته دي یو سورت د نس خدانه چې تلاوت او حکم دواړه منسوخ شي یو آیات منسوخ الحکم او تلاوی نو بیا وې د غلس رضاعات منسوخ ول په پینځو معلومات سره چې پینځه پیرې ماشوم لپی ورکی نو په دې سره حرمت راځي لکه دا د جمهور اهل علم مذهب دی وګوره د قران کریم آیاتو ابتدا کې دا او چې لس رضاعات دی بیا دا حکم راغی چې پینځه دي نو دا لسر دعا چې دی منسوخ التلاوه والحکم دی حکم منسوخ دی الفاظ منسوخ دی او دویم صورت د نسخ دار چې تلاوت منسوخ شي او حکم باقی دی منسوخ التلاوه دون الحکم لکه آیت درجم د هغه بکار او زراکار د فارغ شادي شوندوي نو الفاظ خو منسوخ شوی دی خو حکم باقی دی صحابه کرامو په دې باندې عمل کړی دی دا غي نرستو تابعینو او په دې باندې اجماع د امت د فرجم د شادي شد باندې او دریم صورت د نص دار چې حکم منسوخ شي تلاوت باقی ده منسوخ الحکم دون التلاوه لکه رسو سوره مجادله کې براشي ابتدا کې دا حکم څوک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مناجات کوي جرګه کوي نو اول دې د خپل جرګې نه مخکې صدقه پیش کړي بیا دغه حکم منسوخ شو صحابه کرام وکله تاسو کو د پردې سوال جواب بو نبی علیہ السلام به اړه لکو منافقان لکه پته ولګي درو دا غي مقصد د الله د پیغمبر څنګهول شول ته ضروری خبره بنو اته به وی جزمو تاسو سره ضروری کار ده نو الله دا حکم رولې غلو چې د دې مناجات او پټو خبرو نمخ کې بتاسو اول صدقه ورکوي نو صدقه ورکول خو منافق باندې یو لوی بوج دی د ټوپک گزار دی نو په دې سره غي منع شول نو دا آیات ته چې حکمي منسوخ نه خو تلاوت باقی نه او دا ذکر شوی چې متقدمین اهل علم نسخ په وسیع معنا سره غسلا چې د آیات مطلق وصف بدلیدو لا غي نسخ ویلي نو دا غي په نيز باندې بیا په قران کریم کې د 500 نه سیوا آیاتونه منسوخ ني صرف د آیات وصف چې به بدل شو دا غي لاندې کله تخصیص هم راځي یو عام کې به تخصیص راغی نو دی لبم د نسخوي نو د 500 نه سیوا آیاتونه متقدمینو ذکر کړي چې دا منسوخ دي او په عامه معنا باندې شاه ولی الله رحمت الله علیه په الفوز الکبیر کې وایي چې نه د اشل آیاتونه منسوخ نه دي دا غي داسې تفسیر او توجیه ذکر کوي چې باغې سره دا د نسخ نه بچ کیږي نو صرف د پینزو آیاتونو د نسخ قائل دی هغه او دا ویل شو چې زموږ مشایخ خصوصا علامه حسین علی رحمت الله علیه د پینزو آیاتونو داسې توجیه کوي چې په هغه توجیه سره آیات د نسخ نه بچ کیږي خدا او معنا او مقصد نه نه چې قران کریم کې لري منسوخ نشتا منسوخ هیڅ نشتا منسوخ آیاتونه نشتا منسوخ شتا خو یو خاص توجید راواغسن او هغه سره د نسخ نه بچیږي نو دا د قران کریم غ حکمت ده کپدې کې یو آیات منسوخ هم ده خدا سے معنا او مقصد ذکر کیږي چې هغه د نسخ نه بچي فائدہ پکې پرته ده او بیا اهل علم ذکر کړی چې نسخه په احکام کې راځي په اخبارو کې نسخه ناراضي برابر خبره ده کدا خبر د زماني ماضي سره تعلق ساتي یا د استقبال سره البته دا تفصیل ذکر کوي کچرته یو خبر متضمن وي حکم شرعي لرا نو پاره کې بیا نسخه راځي شي او دا هم بیا ذکر شو چې نسخه د قران په قران کریم سره دا خو اتفاقی ده او نسخه د قران کریم په سنت سره راتلې کې کنه په احادیث سره نو په دې کې تفصیل نه کم چې سنت متواتره ده نو هغه سره خو نسخه د قران کریم راتلې شي دا مذهب د امام ابو حنیفه او امام مالک رحمت الله علیه ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل فدي آیات مبارکه کې اوس زجر او زورنا ده چې ګور په نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعتراضونه مکوي څوک چې پاغي اعتراضونه کوي اسی ته پوښتنه کوي نو هغه لپاره آیات کې زجر او زور نور کوي او د مفسرینو د راجح قول مطابق په دې کې خطاب د يهوديانو سره ځکه د مخکې نه د يهودو سره خطابات را روان دي چې دایو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعتراضونه کول لکه څنګه چې بدلې مشران په موسی علیه السلام باندې اعتراضونه کول او په دغه اعتراضونو او سوالاتو به مقصد سوچ یې غفا او پریشان کی یا وای دا خطاب د قریش او د مشرکانو سره نه تفسیر مدارک ذکر کړي چې قریش او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لویل یا محمد اجعل لنا الصفا ذهبا ووسع لنا ارض مکه فنهوا عن ذلك چې اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مونږ له دا صفا ډیرې چې د صفا غر نه مونږ له سونه جوړه کړي دا د سرو زرو شي او مکه مکرمه د غرونو وطن نه نو دار له هموار زمکه وګرځوا او یلا د دینه منکل چې ګوره دا څه سوالونه او تاسوونه مکوي لکه څنګه چې بنی اسرائیلو د موسی علی السلام نه کړیو